چې مسلمانان مؤمنان د کافر سره دوستی او محبت نه کوي د مؤمنانو په مقابله کې باغی دوستان نه نیسی دای سره به د زړه مینه نه ساتي او چا کدا کار وکړو نو نه دې د الله د ډلې نه پس شي کې یا نه دې د الله د دین نه پس شي کې فلیس من الله تفسیر جلالین و من دین الله دې د الله په دین کې اړو ده نه چې دې کافر سره دوستانه او محبت کوي وإلى الله المصير او خاص الله تور ګرځیدلی الله تور واپس کیدلی نو په دې آیات مبارکه کې د کفارو د دوستۍ او د موالات نه ممانعت ده څوک چې چا سره تعلق ساتي نو اهل علم د دې سلور مرتبه ذکر کړي سلور درجات یو له موالات ویل شي چا سره د ظلمینه او محبت ساتل نو د غیر مسلمو سره د کفارو سره د ظلمین او محبت ساتل د حرام او ناجایز دي او دویم د مدارات د چا خوشامن دي کول نو که کافر سره د دې لپاره څوک مدارات کی خوشامن دی او کی چې د الله دین لمایل شي مسلمان بشي یا ځان ته نه بچ کوي بل مسلمان له بده zarar نه ور کوي ځکه خوشامن دي کوم نو بیا پدی خاطر باندې جایز دي چې ځان ته نه بچ کوي یا پدی بنیاد باندې چې د ایمان راړي مسلمانانو له بس فائدہ ورکي او دریم د مواسات همدردی کول نو د غیر محاربینو سره بنا بر ضرورت کې مسلمان همدردیو کی نو د دې اجازه او گنجائش هم شته او سلورم دی معاملات د چا سره لین دین کول خرید او فروخت ساغستل سخرسول نو دا هم د کفارو سره جایز دي خو کچرته د مسلمانانو د غي سره جنگ وي حالت حرب له او حربيان کافر دي نو په غي باندې بیا اصله خرصول او هغه له داسې فائدہ ورکول چې غد مسلمان خلاف استعمالي ګره حرام او ناجایز دي او کنه داسې اقتصادي تعلق ور سره وساتي چې پاغي کې مسلمانانو له ضرر ني او دغه مال په مسلمانانو باندې غي سمدستي استعمالینا ډایرک چې کوم غټه تا ورکړي هغه د مسلمان خلاف نه استعماليږي نو بیا اگر چې جایز دي خو خبره نه ده چې مسلمان د کفار سره دا قسمه تعلقات ساتي او دا معاملات ور سره کوي او بل مفسرین ذکر کړي چې د کفار سره موالات او دوستی دا پدریو طریقو باندې را په آیات کې چې ممانعت راغلي چې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین درې قسم موالات او دوستی دا د کافر سره ممنوع ده یو قسم دا ده چې غي سره په شرک او کفر کې مشابهت کول دي نو دا خو بعینه کفر ده چې هغه څنګه شرک او کفر کوي دغه شان ورسره کلمه ګو مسلمانو شروع کی او په شرک او کفر کې ورسره مشابهت وکي او دویم دا چې دا غسر په کفر او معاصیو کې امداد کولی نه یا ګناه کوي کفر کوي نو مسلمان دا غد فار مټ جوړ شي ملاتړي شي نو دا ګناه کبیره دا عظیم جرم نه او درې مدوسی دار چې د کافر او د ګننګار توقیر عزت او احترام شروع کی یو مبتدع دی دغه احترام کې یو مشرک او کافر دی دغه عزت کې نو دام حرام نی گناه ده نو دې درې واړو آیات شامل نه چې موالات او دوستی به مسلمانان د کافرانو سره نه ساتي او د مبتدعين او کم خلق چې مسلمانان گمراه کوي د قران او سنت نه اړي نو دا غي به داسې تعریف هم نه کوي چې ساده لوه مسلمانان په غي باندې دوکشي او دا غي نه فائدہ اخلي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په کتاب الرد علی الجهمیه کې ذکر کړی چې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه تاسو شو چې یو کس دی هغه نفلونه کوي روزي نیسي عبادت کوي صدقې او خیراتونه کوي او بل طرف له یو عالم ناس دی چې هغه د مبتدعين او د باطل پرستو خلکو نه خلک یې رہی مسلمانانو له تنبیه ور کوي چې د افلانې بی دینه د عقیده در له خرابې نظریه در له خرابې او دا غو بی دیني خلکو له ذکر کوي کم یو وی غوړه دی او امام احمد رحمت الله علیه ورلوې دا یو د ځان د فار لګیا دی بل د مسلمانانو د فاره نو په دې باندې ټول عقلا متفق دي چې په عبادتو کې دوه قسم دي یو لازمی عبادت دی بل متعدی لازمی عبادت په مرتبه کې کم نه متعدی عبادت نه متعدی عبادت دی لوي چې ته بل مسلمان له فائدہ ورکې بل مسلمان له خېګړه لټې او د الله د دین حفاظت کې چې مسلمانانو له دین صفا سوتره فاتحي شي الا ان تتقوا منهم تقا دین مراد حالت اضطرار او حالت اکراه ده یو مسلمان کافرانو رونی وو او په زور باندې هغه باندې کفري کلمه وای په یو ګناه کې مبتلا کوي حرام په خوري نو حالت د اضطرار او اکراه کې کچرته دی دا غي خبر ومني نو د دې گنجائش او اجازت ورلشته الا ان تتقو منهم تقا مگر دا چې تاسو ځان ساتي د دین په ځان ساتلو سره لکه رسو سوره نحل کې مراغلي ني چې یو مسلمان کافر ورونی او په زور باندې په کفر کلمه وای نو شریعت او دین اسلام د لا اجازه او گنجائش ورکړه ده الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان پچا باندې کزور کړي شو مجبور کړي شو او کفر کلمه په ویل شو خو د ځل په ایمان باندې مطمئن وي نو شریعت د اجازه ورکړه امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر حلمانی کې د دې په تفسیر کې وی وی په آیات کې دلیل علی مشروعیت التقیه چې دا تقیا د کافر نزان بدکول په دې سره دا جایز دي مشروع دي ويعرفوها بمحافظة النفس او العرض او المال من شر الاعداء او د تقیی تعریف اهل علم دا کړي چې یو سړی د خپل ځان د بچاو د پاره د خپل عزت او د مال د بچاو د پاره کافر سره چل ولوي ظاهرا دا خبره ومني خو په ځړ کې ور سره مرګري نیوي د شیګان وغه تقیه نه مراد چې دا د غي د دین حصہ ده چې اهل سنت والجماعت مسلمانانو سره په هر خبره کې غي دوکه کوي په ځړه کې کفر او خباثت پروت دی او په ظاهر باندې ځان مسلمان حسابي او د مسلمانانو موافق خبرې کوي په ظاهر باندې صحابه کرام سره رضی الله عنه وي او ځړه د عداوت او دشمنی نه ډک دی الله رب العالمین نفس ځان له ثابت کړي کما یلیق بشانه مونږ مر له ثابت او د اهل سنت والجماعت او د مسلمانانو نظریه ده او باقی لیس کمثله شیء الله رب العالمین غنت سنشتا دا غیر فاربا کیفیت به نه معلومه کیف مجهول ده لره مزل پکې وې ډېر مود پکې وې بینها کی ضمیر د نفس لراجې نه او په بینه کې دا ضمیر یا دی سول راجې د کوم چې ذکر شو مخکې من شو او یا یوم لراجې د یوم تجدو او یری الله تاسو د خپل ځان نه یره درکې الله تاسو د خپل ځان نه چې زمانو یریږي مخکې یحذرکم الله نفسه وي نو په دې کې ظاهرا تکرار راغی نو مخکې یحذرکم الله نفسه د کفارو د دوستانه سره متعلق وو ګور دا غي سره دوستانه مکوې الله مو د خپل ځان نه یری دای نه مې یریږي د الله نه یریږي چې څوک د الله د محبت او د مینې داوا کوي زما د الله سره مینه ده د الله د دین سره مینه ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې نه ده نو دې په خپل دعوه کې دروغجن نه کله رښتینه وینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به کولا ته الله نافرمانی کوي او ته وایې چې زه الله سره مینه ساتم وې دا دې زما په هغه ذات باندې قسمی چې هغه د عمر بخون کې نه دا خو سناشنا خبره ده چې د الٰه او د معبود نافرمانی کې او په خپل باندې وایي چې زه ورسره مینه ساتم اعلان کې قانون خدا دې لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د متابعت نه دارنګ د الله د تابعدارۍ نه انکار کوي او هغه له پسپک نظر باندې ګوري دا انکار عقیدتن وی او دارنګ هغه له پسپک نظر باندې ګوري نو د کافر دی قل فرمایا اطیع الله والرسول تابعداري کوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه له پسپک نظر باندې ګوري انکار ته نه کوي عقیدتن نو د کافر د په اسلام کې صبر خنشتا الله مینا او محبت نه ساتي د کافرانو سره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين